بيده فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف دغه جواب ایجاب کړی دی ابراهيم عليه السلام اظهار کړ دی خبره ښکار کړی ده اول سوال دلته دا راځي چې د سړو مخ کې دا خندا څنګه کوي وامرأته قائمة فضحکت خوشاله قصدا په حالت وامرأته قائمة فضحكت نو خوشاله شوه جواب طلب قرآن لحاظ د ترتیب نه کوي اصل ترتیب او ذریات کې دی سلام نه دی یاره لاړه قومی لوب په حلاکۍ باندی. دریم په ضحکت بعض مفسرین لیکلی دي چې فحازت نه جوړه ماهواري کې راغله دا بیانه شو چې زه خو بوډایم دا څه چلو شو فرع ابو عبیده په دې باندې رد کړی بعضی خلقو دایت چې ملائکه عالم الغیب دي قالو لا تخف انا ارسلنا الي قوم لوط. ابراهيم عليه السلام د زړه حال ورته معلوم شو هغه زمانی دستور داو چې چا به د چا ډوړی نه خوړه نو هغه به دشمنی لراغلی او دشمن به اصل جواب سورة حجر کو ریاح نه پته ولګېده چې دا په خپل کور کې ده په پرده کې ده چې پته ولګېده سړي نه دي پردي ملایک دي نو راته خوا شوه وصدقت وجهها فضحكت فبشرناها بإسحاق انا پدې زیاته خوشحالي محتاج بقا د نسل ته یاد دی انځنه مونی د مکذبینو ذکر وی ابراهیم علیہ السلام دا واقعا تنفید حسی د لوط علیہ السلام لکه هود کم داسی و حجر کم داسی و داری وجه دادا چکم منای چې قومي لوط یې هلاک لپاره راغلي نو د ابراهیم علیه السلام د بچی زیری هم راوړی دویم په یو قوم عذاب راځي د هیڅ یو انسان په سفارش هغه نه واپس کیږي اگر چې ابراهیم علی السلام ولې نه دی درم په نیک انسان خوشحالی په کار د چې راځي او پناکارا عذاب مخکې ورته د دین هیڅ پته هم نه لګیده آداب د میلمستوب معلوم شو مېلمه خبرول نه دي په کار کې دي شي انکار وکړي پښتنو کې په خاله دستور حیا به کوله نظر خوراکی که غوخه خاص ادله خاص نعمتونه الله پاک ذکر کوي مخکې تر اوسه عام ذکر شو پیدا کړی انسان پس په کوم یو د نعمتونو د رب دواړه دروغ وایي فخار کما خټه چې انسان فطرت ته پیری نه جدا دی ترتیب د پیدایش د آدم علی السلام خاورې د ځمکې د مختلفو رنګونو راجمع کړه آل عمران یو کم شپیتم خلقه من تراب وای هیګلا کاټا خالص سیو غرزولا سجده وم مومنون دولسم انګیره تسلیح پکې پیدا شو صفات ډیر وخت وساتل رنګ بدل شو په انګیره شو پیجا دې خو چکړه چې ټنګ ولا ورکای او ګوتا لکه تبای له په کابل شي نو کړنګ ته سوال سوال او دا اخیری احرام بیا اډو کې سرمن سری اربعه یا دری خاور او به هوا دا خو پکې بالکل ښکار دي د ابلیس نه جدا دی او ابو شیخ مرجع چې درې قسم رنگونه په تکتای سور جړ او شین او لږه ور سره نه چې په مېز باندې کې پرده ده په یو بل زیاتې نشي کولی او به ای لا ربکما تکذبان بری ذکر کړو بحثی ذکر کړی وبراوریږي نهرونه سمندرونه خورونه تی جوړیږي مایګین سمندر معنوی قدرتی پرده قرآن فاتح کم دستیر شیو لا یبغیان دریابونه په دې ځمکه نه راپورته کیږي حالانکه ځمکه کته ده او زید دینا غټی مال غلری او نری مال غلری پس کومیو د نعمتونو درب دواړه دروغ وایي جوار روانه کشتۍ منشآت په معنا د دنګي پنځه نعمتونه فنا د کل بقا رب جلال او اکرام او تذکیر په فنا سره پاری کې ډېری فیدی دی عبادت ترغیب یو ختمیږم څه پته لګی اینده روجه کیو یا نه همیشه د الله بقا و یبقا وجه ربک اجلال اکرام توحید د ذات او د صفات محتاج دی الله تا کچھ پاس کنو تزمکو کی حساب به دی وکړو فراغ د مخلوق یو نو مزدار په بل شو نه الله توجه امام بخاری ذکر کی چې مراد د دینه حساب دی مگر په زور ایت استثناء فرضی ویل کی دا الله په قوت باندې غلبا ممتنع ده دې مخکې کې خبرې ورکو حساب ته تیار شه سنه خرو کمنی ثواب تر کوم کنمنی ګناه دوړو کې فرق حاصل د دې آیات د الله د طاقت نه نشي بهر کیږي د تفقیدو سره و دي نشته يا معشر الجن والإنس اگر که په شرم نه یې پوها پته ولګي دا لوی لوی دړایوي وایرس کورونا نومونه کې یو علاج نه مقصد د آیات چې تاسو اوس هم عاجز د الله د قضا او د تقدیر نه په ټول عالم کې هغه ویل بسلطان ورسای لا ناستم زو ور پسې ورسېدم چې مېدا تا کوم ځای نه کړلې پلاني قاضي سي برات دي تفسیر براوړي مېتا ته چوي چې قرآن وایي د دین او مقصود عجز د انسان دی پیریان انسانان په عجز کې برابر سره د لوی قدرت انا معاشي ورته کول محدود طاقت ولور کړی دی چې بغاوتونه کی د دنیا نظام خراب نشي او ټول لای د اسمان د لاندې او د ځمکې له پاسه زیور کړی یو جمعه دا چې راته ما مې تاسو ته یې الله ته وګوره بس ته زمان تنبیه تحذير مصاهنة أو عفو مع كمال القدرة على العقوبة غیبت ته قیامت ته دهان بوزینا سره سلمان وردا غلام سو اسمان سورو جهنم ته نږدې ما ورته وی چې اصل اسمان رنگ شین دی سور دی کوم شي چې لري کېږي سړی ته سراب باندې ښکاري شي اعلی په فنا سره اسمانونو تروسه پوری د فنانا بچ ساتل یوم ایزن قیامت شروع شو پس پتا ورزی لا یسخلو تپوس بنشی کولی یو د بل نه تاسو نشي کېدی لکه معنا کې ما خداره کړه استعلاما نشته حافظ ابن قیم لیکي چې د نفس ګناه تاسو نشته کیفیت تاسو نشته اعراف کې یکذب بها المجرمون چې درو جن کو دې لره مجرمانو زیرازی به په مېز د دې او په مېز د پټ کېدلو وو کې چې سخت ګرمي دي پس په کومیو د نعمتونو درب دواړه درو وای نصیحت واخلا د شرک کفر نه ځان بچ کا دا مقام بدل الله در کی ولی من خافا یرا په اطاعت گناهونو نه ځان بچ کول مقام ربه اضافت مستر فاعل تا یا مفعول تا ودریدل د بنده د رب العزت په مخ کې یا زید ودریدلو د بنده چې د رب د پاره دی لا خطر على قلب بشر فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش لسم یو لسم لکه چې یاقوت سری مرغ لري امرجان په صفای کې یاقوت پرنګ کې اس په کوم یو د نعمتونو د رب دواړه درو وایي کجوري وانا نقل و رمان تخصیص بعد التعمیم اوڑی جمی ډیر تفقه سره د موړوالي نو به یې رسېدلې دې ته انسان مخکې د بیون پیرې وبی اعلی ربکما تکذبان تکیا به یې لګولي په درو صادرونو شنې اسورغنې قیمتي عالم قیمتي ایستا چی دا سورت په شورو الرحمن ایتا دا چی په دی سورت کی کم ذکر شو نو دا زما در رحمت واسطه على عدد ابواب جهنم چې دروازې د جهنم ودی اتا اتا وصف جنتینو کی اول اتا او دا اتا اشاره ده چې دروازې د جنت اته دي او اشاره ده چې یو سړی د اتو عقیده ساتي دا لومبني نو ورپسې دواړه باندې کې وده ته حاصل شي سورت کې ادله بشارت تخویف بسم الله الرحمن الرحیم واقعا مکی سورت ته تقریبا شپږ پنځوسم او په نزول کې شپږ څلوېښتم ربط برکات والا خاص باری تعالی تبارک اسم ربک ذی جلال نو دی صورت کې فرمایي چې فسبح بسم ربک العظیم نجم دو مسلې پیش کړي نو قمر په اول دلیل پیش کړ چې ان کل شیء خلقناه بقدر رحمان وین دلیل تبارک اسم ربک ذی الجلال نو دوی مړو څه شور کړي څوک د الله په نوم کې برکات نه مني یا محمد هم څه بد نه دی جواب نه د الله نوم به د نورو نومونه پاک دي فسبح باسم ربک العظیم سورت کې درې ډلې او څلور الله قیامت مسله دا غي نمونه درې ډلې ذکر ذکر کوي چې منون کې دوه قسمه دي او یو نه منون کې منون کې سابقون چې علا وجه الکمال منی قیامت جزا سزا په قیامت کې ده عظمت د قران زکه بیانون کې د دعوی د قران دی روایت په تقدیر د صحت سره چې یو سړی ماسخوتن صورت واقعا لولي نو لوګه به ورته نه رسي او طالب ګره وخت کې همدا د سړی ډیره پکاري ابن مسعود رضی الله عنه بخل جنکو تا حکم کاو چه دا هاش پلو لای دیمخ کی صورت کی انسان باندې الله پاک خپل نعم شمارل او مطالبه د شکر دیم دی مخی صورت کی ذکر دا انعامات ذکرو فی حق العباد نو دا صورت ذکر کی چی دا جزا و فی یوم القیامه درم مخی صورت کی الرحمن نو پدی کی حیبت ازا و فعاتی دوا سلورم صورت لوی نوم والا دے تبارک اسم ربک سی جلال والاکرام نو دې صورت کې وی چې د لوی عذاب نه د خلاصولو ولا بل څه نشته الجنه او بل ته اهل الجنه چی یو ته به سابقون زی بل ته اصحاب الیمین نهم هلته ابتدا نعمت تا قرآن الرحمن علم القرآن مجدی اخیر کی بمداشی عظمت تا قرآن بپیش کی سورت د سهولت لپاره دوه بابه کا اول ستاون کوي ومعیات پوری اثبات د قیامت دی بل علامات کله چې دې خشي پیته دن کې سختی زلزلی سرا وبسقی جبال وسا ازری زری شیغونا زری پریشیغونا زری زری مشیبه دوڑان لولولی شوی شیبه تاسو اقسام دری چې دوړو قبلو ته منځ کړي سابقون اهل القرآن سابقون انبیاء سابقون جماعتون توقیزی ونیت عبادت سابقون خروج فی سبیل اللہ سفر کې من راځي دا غینا انا بول کوي کوي انا بنا شکي بیهودگی بنا راځي امی وی دا غینا چې ورکی هغه کې د مارغانو دا غینا چې زړې غواړي کشمیر رحمه الله په درستخان با همیشه دختار وخوا ساورې د خلی د طرف نه سربیږي ورشو ته وړم انسان د غوږ د طرف نه سربیږي دا خبره د خوشاله یقینا دو ومخی دین واس مشکلی وی کول په ګنا لوی حنس شرک لم یبلغ الحنس عمنا د بلوغ کوي ومن شیخ شیخ کوي بخاری کس کې او مشکات کې څو کلیپ کړم وی وی کله چې شو مړه شو خاوري اور کې مرا پورته کې دې شو پلان زمونو منی وانو منی ورسنی راجو کښې وخت زمانو می ته به تاسو بیا واپس کړئ اې د پروتو ستورو لتحشرن عام مفسرین وی لا زائد دی ابو حیان وی لام د تاکید دی ابو مسلم وی لا اقسم قسم ته ضرورت نشتا ځکه خبر واضح ده بیا لا دومره یا الله نفی د ما سبقا شعر کهانت نه دی انندا قسم دې ته کوی لو تعلمون کچری کوی تاسو نه صفات قرآن قرآن عزت والا په کتاب محفوظ دی لا یمسه الا المطهرون ساده زمیر قرآن تا یا لوح محفوظ لا یمسه طهرون طهارت ظاهری یا باطنی لاس تنه لري په دې قران مگر پاک لوح محفوظ باندې مگر فرشتي چې لوح محفوظ شي مطهرون مطهرون ملائک شو چې دی وی د ذکر شو نو خوشاله خوشبو غاچي نعمت ایت خي طرف والا یقول له مقصود دو فصل کا اول فصل چورت تر پوری کا فلا اقسمو او دیم فصل تر اخیره پوری نمو قیامت جماعت سلاسه پاول فصل کې ادله عقلیو سلو ذکر شو سورت ممتاز په ذکر د فرق سلاسه د مرګ مسروق وی چې یو سړی اراده لري چې اولین اخرین اهل الجنت اهل الدنیا جنتیان دوزخیان دا او پیجنی نو صورت واقعه دی قلولی کولو لپاره انفاق او د اوسپنې ضرورت دی صورت دو حصے کا اوله کې درې درجې د توحید او دیمه کې ترغیب دی چې حتی او صورت ختم په سبح مدل تصبحه شیخ تنکیر رحمه الله وی کلا کلا مزاقن چې دا د چاندو صورت دی راشه زکه طریقه دعوا الترغیب الى الانفاق بالوجوه الخمسه توحید بنه راي دوه بابه تا اول پنځشتمه کوي درې درجې د توحید دوی خمسه د انفاق بشارت او زجر بشارت چې تو خرج کوي زجر بخلا وکړي اسماء الله الحسنى اتلس ذکر دي دلته سبحانه اساولی صورت اوله درجه خالق د هر شي باری تعالی دی پاکی بیانی خاص اللہ نرامت پس ونو پزمو کتیری الله زورور ټول مخلوق عاجز او مغلوب حکمت والا الله ربات شهید اسمنو مکی جوندی کولو مړ کوي کوي الله پاک څو قدرت والا دا الله اوس په پای کې شي سګن الله ختم مغز د قران تعلق بالله مقصد د قران په جنا سوفي بشي دانه چې ګیلې ملي واچي سپیو ساتي شیخ رحمه الله وی چې پوکا یو سړي کرامات دیو ملنګ ذکر کول ویره سار وخت چې لاړه نو تازه حجامت کړه مسله اجړه را پښو چې پرشتو نه وه و خلق پس گنا او پنشپیر نه الله نور راو نینا شاگردان لریا دی طلبا نشتا مشایخ اسلام ماشاءالله ماشاءالله بارک الله هغه امیر بیا راکېستی ده او قرب دی دا مرض را کی واسی دا دی الله ختم کی مدارس دی الله کولاو کی مالدارو مدرسین او که هر ځای کی چی امامان ایمو سره انګریز عجیب کار کو مولا خلق ته تور کار کړ دا مار دې سنو کړی د چې د ملګری زمونږه نورو لاړ پکته سمبالو لشو کو ګران کار په دنیا کې تدریس دی نحو امیر وای یو ګندکی طالب العلم تا پخی دی او دا هغه وچولې رڼا نه هغه په پوهه کې تا او د دې ټول د پاره دا دی چې نظام قرآن شي ظلم در ظلم ظلم یقینی وضع الشیء فی غیر موضعه محتممان چې تنومن دي راچوال کار دا ده چې مدارس سره خو کی غریبی عاجزی مدرسې شاکړاون ته هغه دی ولا رولي فنی او امامانو له خلاص سره وزیر سی ورکولی هغه به لا کثیری ډیری دی یو مې په شانې طالب بکرای به یو کته سپینی غټي ویزه په دمونه مې الله قادر دی اول کې به تار ته مې دا واستاشي چې دی دی وو وهو على كل شيء قدير شیخ تپند پنځیر رحمه الله دې مخکې او شورا پیش کړو رابطه المدارس دا دا غنمو عمله په بل چاو کړه چې مدارس په یو پلیټ فارم ته کو والأول السابق على كل موجودات والآخر ليس بعدك شيء والآخر كل شيء هالك إلا وجهه والذي خلق السماء دویمه درجه متصریف په تخت بادشاهي بذات خود جلوه افروز خلق بذکر یو ثم استوا ويعلم معيت وهو معكم اچي خيجي الله ستاسو سره دې چت اچي الله کارون ستاسو ويني له ملک السماوات وهو معكم كعيمن شي نو ټیک دا سلف وی درېمه درجه رانغاړي شپه پرس دی او رانغاړي ورځ په شپه د الله پښو دی د زړونو په خبرو آمینو بالله بیان د وجوه د انفاق او شریعت د الله خلیفه وي روزو د فرض څوکیدار هر څه چې دی په حقیقت کې د الله دی څوکیدار خزانچی سدی تاسو نه چې خرج نه کوي پال الله پیغمبر بل تاسو لرا نبی علیہ السلام ایمان روانه کرا غستی استاسو نو غستاسو مومنانی دغه ډیر لوی په درجه کې د هغه کسانو نه چې خرج کړو وروسته وجه نه کړو د دې دواړو سره لوس کړی دی الله د خوشحالو الله په کارونو سره خبر ده من ذا الذي يقصد الله فرض می کیا او تان پاتې کیږي نه فرض راکړه حاضر به سوک دے حقا چه قرض ورکی اللہ لرا قرض کستا چند کی دل راو دل راجر دے عزت اور تبی دو قرض حسن نس شرط ذکر کردی اخلاص رضا دا اللہ حلال مال ناکار نورکی زنکدن مخی ورکی پټ ورک کی زبادنه نه کوي صدقه د پرګونو مال ورکړي الله لګوي چې هغه سره محبوب مال ورکړي ډیر قیمت والا ورکړي چند کی دلارا اذن پاجر د عزت نبوت پسې دیم مرتبه عائشه ابو بکر صدیق رضی الله عنهما تصدیق کون کې والشهداء شهیدان والشهداء گواہی کون کې د الله په دربار کې ریز در خپل د دوی پاج د دوی رڼا د دوی رسالت باندې ورځ د قیامت او شهدا بقره کې تفصیل من کړو شهدا دعوت او بیان کوونکی څلورمه معنا قتل کړی شوی په لار د الله کې علم انما الحیات الدنیا تخلیفی اړوین ستان پاتې کیږي درنه همیشه قرض خوراک کنه علی ګلې مې دې سره کتاب او کلا چود ودری خلق په انسان پیدا کړی د موس پنځ باندې جنگ سره او نفي د پاره د خلقو اعلم الله ليستعملوهم چې ښکاره کې الله څوک چې امداد کوي د دین د الله او رسوله تفسیر د ما قبل د رسولانو پیششه الله طاقت والا ستاری ته ضرورت نشتا مهی ته حکومت نه کولی شي چې د عیسی علی السلام د پورته کېدو نه وروسته بنی اسرائیل دو اویا ډلې شوې درې ډلې پټ شوې مجاهد تاله وکړه وطن دعوت ورکو ورحمتن او دریم هغه خلک چې غرونو غارونو تلاړه دریم غرونو غارونو ته لاړل ابن کثیر دا روایت را نقل کړی دی وی داوود ابن المحبر په دې کې دی او هغه وزع دی لیکن د دې تقویت په بل سند سره شته چې ابو اعلی د دې راوی دی اصطلاح رهبانیت اصل کی جائز او په دوی فرض نو ما كتبنا عليهم مگر صرف رضا مقصد دا چې رهبانیت جایز او مقید رهبانیت فما رعوها حق رعایتها ضمیر رهبانیت راجع رهبانیت ذریعه ترک دنیا و نو دو مریدان ذریعه د حصول د دنیا ورزولا یا رحبانیت تبیخ ناجائز یا رحبانیت جائز و مقید رحبانیت و ذریعه د ترک د دنیا او بل ذریعه د حصول د دنیا کړه علی کرم الله وجهه جامع البيان چې د دوزم الله په طریقو یو ابتداع فهم عدم القيام بما التزموه حديث كرازي لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله کول د دغه یری د وجینا د منهیات نزان ساتل لکه و ای یا یا فرحبون عرف کی د الله د یری د وجی د خپل د دین د حفاظت لپاره غار د صحرا ته تل تلزوزات مباحه دي د غینه ځان سړی طاقت د نکاح نه لري روچنه شي د الله بندګي کوي د دې دوه حالت دي یو د ضرورت شرعي د لاسه لکه فتن دور شي جهاد دعوت نشي کېږي د خپل دین یری د سره فرار لدین پانی ادیان کی جایزو هجرت وکړه ثابتات ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ته چې دا یو وخت براشي چې قربان به مسلمان ګړي بيزي سر ته څکړای لګي رواه دویم د ټولو فرقو نه ډډه اگر چې چک لګوي په ویخ کې یوونه پوری دې طرح باندې نه ویلي چې د پیغمبر علی مارې خیرات دی دویم په غیر د ضرورت شرعی نه پخوانی ادیان کې یا جایز یا ناجایز په دین د رسول الله صلی الله جائز کنو تو کوئی چی رعفتن رحمتن من عطف جائز او بلا کی حقیقینا او دو طریقہ بدل کرا زمن دین کی منع کناره کشی نکاح نه کوي طیبات په ځان حرام غسل نه کوي بین الاقوامی بیلمازه موز نه کوي حرام تراوان دی دا بالکل حرام قطعی څوک په ځان نه سنت ساتي قرآن د دې ځم کوي پاور په ذات کې او په طریقه کې الله صفت بدیع السماوات دین کې داسې یو شی چې پاغي کې دلیل شرعي نه او د دین نه څه ثابتای بدعت هم لري دی ویلي عقیده عمل عام دی ذات کیفیت مقدار وخت بدت دو قسم حقیقی نوی خنه اضافی دعاش ته په تور سره اخلل لکه د نن زماني ګډان کوي مردان کې چې پښکو کوي شي وزن له چکر راوړي سو عجیب کاری کوي غټي غټي زلفي ساتلي سجده کوي چې اوس جهاد نشي کېدی ځکه زمون امیر مقتدا نشته نبی اخر الزمان راغی پیشوا نو اوی منی او داغه په تابعداري کې جهاد وکړي معنی دری توجیحات په آیات کریمه کې عام مقدس کوي دا مخکینه ثواب نشي حاصلولې دا تاسو ایمان نه راوړئ ګمان دی د کتاب د دین کې چې اوس جهاد نشته مقتدا نشته ولی نشته نبی رسول زمان راغی پاره د دې چې کوشي تابعان نام ځای چې ایمان یې راوړې چې دوی قادر نه دي په هیڅ فضل د الله د طرف نه تیری شوی پیدې دا دوی نشي حاصلولې الله ځای فضل ثوابونه اهل کتاب نو مراد چې ایمان پر رسول نه راوړي الله يقدرون دغ کتابیان دویم متعلق مقتدا سره کا ارسلنا هذا الرسول من غیر اهل الكتاب لا زیادت دوامو الله يخيرون زمير نبي عليه السلام اصحاب تا فضل نمحقاد رسالت نفي چه پا نفي داخل شي لألا يعلم الله يخيرون اثبات پیدا کوي نمانا دا شوا چی رسول می بید کتابیان رولیگا غیر دا اهل کتابو چی پوش کتابیان ټول کتابیان دا پوشی چی دا نبی امت دا دیوس لری وس لري په فضل د الله باندې يقدرون على شيء من فضل الله او په فضیلت کوي علق مقدر کا دعونا اهل الكتاب للایمان ضمیر کتابیانو فراجی توفیق جهاد او د قتال فی سبیل الله لا په لا داخل مفید د اثبات او دا ګمان ختم کړي چې مقتدا نشتا شتا حدیث کې دواړه مسلې تحریم کې دواړه مسلې اتشتمه پارا اول تلو سورتونه متفرع او مضمونی ثانی د سوره حدید زجر په مانعین د جهاد مجادله کې صف حشر کې دیم نمبر خلاصا حکم د زهار ذکر کوي زجرونه منافقانو ته درې قوانین پیش کړي حکم زهار په دې صورت کې مقصود زجرونه دي مبدا د طعن او وادو ته زهار کې او به سره نکای مخکې صورت کې جهاد انفاق ذکر شو چې غلبه د دین راشي دل تمنا دا غا طریقې نه کوي چې کورنۍ پیروانی کې فساد رد درسم کوي مخکې رد د بدعت شو نو په دې کې رس رد درسم کوي د موجودینو مخکې معکم وی دلته معڅک قد سمع الله قول التي تجادلك په دې مخکې صورت کې ترغیب الانشهاد والانفاق نو دلته اس فساد پیدا کوونکو بنی زجرونه سورت طابع کا اول باب سوال لسمه پور درسم باطل چې خلاف عن حدود الله کی تخویف زجر درې قواعد د اصلاح او امتیاز د منافقینو روایت کی رازی زنان راغلا نبی علیہ السلام توی چه خاون خوله بنت سعلبا خاون په طبیعت کې درمواله صورت تعاون دا چې طرق منافقانو پنځم قسم په درو باندې شپږم صد عن رسول الله شرم کو نمدا مضمون حکم داو زهار کو پکی همیشه حرامه ام المومنین و امام نبی علیہ السلام سر مبارک بینزا په نوم هم دی عمر رضی الله عنه خلیفه دی خیال کوا چې و خو چې تا ته به عمر ګوټې وي عمر عمر شي اوس امیر المؤمنین تی تر چای دلو کا چی جګړه دی د تاسو سره په حق خاون خپل کې لهجه کې سختی وا ګیره کول الله تا بلغم اختار کو فریاد کو الله وی خبرې نه کوي تاسو یقینا الله اوریدونکو لیدونکو دیو جنا د صورت دعوا زجر من بخلاک والمتكاسلين في الجهاد او منع عن طرق الفساد اما من اشفق تحریم د زهاد معاذا نجوا په ګناه تحیه په غلطه طریقه قسم په دروغه خلق منا کول د الله د لارې هغه کسان چې قسمونه کوي د زنانه استاد سنا بیا واپس کیږي ما ته ول د قسمونه کولو نو آزادول نه مري خو خاده یو ځکه دونه پټان هم د پنجابیانو ملګری شوی دی چې په کم کار کې شي سخت شي روزي شي ځان نه جوړ کی کپه کله وي زما شوګر دی کله وي بلډ دی کله وي زړه مریضي ما تو کم او کم ور کوي الله تعالی فرضي حکم دی ايام معدودات ذالک فعلنا ذالک چی من رونه پا اللہ و پا رسول اللہ ادا بریدون دا اللہ دیو کافران دا پار عذاب درناک ان الذین یحادون اللہ و رسولہ و دی موضوع بہترین کتاب کتاب السیاست الشرعیہ دا بندہ سرشتان زجر منافق لم ترن الله بیان د ظاهرات کو مبدا وا آیات نو ګوري چې الله خو دې اسمان وات پزمت کې دي عموم د علم د الله په اعتبار د ازمنو یو مکان دونه مکان پورې خاص نه ده دا ممکنه الم تر الذين نهوا عن النجوى فهم زجر دي عذاب د مجلس ذکر کوي تاسو نو ګوري هغه سان چې من کړی شوی دغه چې خلاف کارونه انزلس قبائح د منافقین ذکر کوي نهو عن النجوى یو بیا واپس کیږي عدم نجوا د منهی عنه ایمانانی چې من کړی شوی دا نه جلتی ګنا دشمنه خلاف پیغمبر ویم ویزا جاو کله چې راشتا تا سلام کی تا په طریقې کې سلام نه کړی تا ته الله پای ددی ام المؤمنین بجواب ورکاو اصلاح د منافقین ایمان والو کله چې ویشتا سوځي پرېګ دی بیرته بیرته شي یو بل ته بیرته بیرته کېږي زیب فراخ کې الله تاسو کله چې ویشتا ستنو پاتې پاتې ورته الله مؤمنان تاسو نه الذين اوتوا العلم تخصيص بعد التعميم تخفیف په نبی علیہ السلام اخلاص د خلق معلوم شي اے مؤمنانو کله چې جرګه کوی د پیغمبر وجوب منسوخ استحباب مشتا اوس مشتا عالم څنګه لذي ځان سره تويسا اله چې طاقت دي علي کرم الله وجهه وي چې په قران کریم کې آیات ته چې زمانہ مخکې په چا عمل نه کړي توحید یو دینار مې ولس روپۍ مې کړ پیغمبر علی السلام بیان دی کو فساد وی شرک اکم ځان له سوکم وی حلال خورا رشتیا وای نه هم مې سرور څه شې دې به جنت لسم مې راحت څه شې دې وی د الله ملاقات وی وجوب منصوب دا کارونو ته سانتیا راوست الله په تاسو واقیم الصلاة وکړو کوي منزل را پابندی کوي نماز عام منافقان د صدقې ورکول نه وړي دا مؤمنان ویریدل کدا همیشه شي تنفر د منافقینو او د حزب الله صفات علم تر الذین تولوا زجر منافقانو ته نو ګوریا کسان ته چې دوستي کړی و یو قوم سره چې غضب کړی الله پاوی منافقانو د یهودو سره دوستي کړی و الذین قوموا ضبط لن تغنیه دری قباحتا حکم راز چرا پورتا بکی اللہ دوی لرطول سمن بکری الله تعالی چې قسمونه خوړ تاسو ته ګمان وکړي چې دې په خبره خبره ده ودنی درې نو ولا وکړي د بوی من شیطان یکړه یا باش الله د غړل د شیطان نه خبر ده د شیطان دربار ان الذين يحاربون الله ورسوله زجر شدید هغه کسان چې خلاف کوي د الله او رسول دا دغه دی برباد ځای اگر تی پلاران نوینی ابو عبیده ابن جراح کافر پلار منوار کرم زامن نوی ابو بکر صدیق اراده د قتل د زوی کړي و نبی رسول الله ما کړو مسلمان شو ارونه ابو بکر نے صدیق پلار خپل په سخت سپیړه او حل چې کافر مصعب ابن عمر رو په بدر کې مردار کړو کافر دغه کسان کتابه ورنیسته مینه جوکړه مینه تجوی ایمان او مضبوط کړی می دې دین در په سره او طرف خپل په خیر سره د طرف خپل نه ابو دې دین را باندې چې وینا نه نه وای همیشه وی پای کې وشل دې الله دین او خوشاله دې الله غډل دې الله خبردار یقینا دې الله خاص دې کامیاب او شکل شکل د قوانینو او آخر کی صورت کې مؤمنانو ته بشارت ويدخلهم جنات وأيدهم بروح منه رضي الله عنه حزب الله سورت ممتاز په زجر ذکر د مجادله دی او صحابي دی شان معلومی سورت ممتاز په کفاره د زهاد هغه صورت چې پاره کې اقسام د جرګې ذکر دي هغه خلاصا اول توحید باندې بشورو شي بیا به تخفیف دنیوي او نمونه زجر او توحید درې درجه حدید به ذکر کی حشر به ذکر کی درې درجه انعام کې درې درجه نو سورای ناس کې به هم درې درجه ذکر شي په دې مخکې صورت کې سورت بعد البینه و قبل النور دی دویم نمبر مومنان دی پاکی بیانی خاص اللہ لرم هغه څه چې پاسمان کې او پزمکه کې مسله توحید شو الله غالب حکمت والا عزیز کارسازی کی اشاره حکیم ربدانی د بنی نظیر دو مشران یو ابو رافع او بل محمد بن د کعب نبی علیہ السلام وی من لی كعب فإنه قد عز الله ورسوله محمد بن مسلمه وی یا رسول الله زبا علاج حکم پرسو دروغ بویم اور کې را خوص لا چنجن پوری چنده غواړي په خزه پتا به مین شي زوی خلک په پیغور راځي زوی زغاره وراړم ما خامې نه بلګې ایران سره ما خام بوت نو دا ورته وی چې یاره دا سر دی خوشبویو بویوم خوشبوی او دا خو ډېر ښایسته وي ما سره احسن العرب وینځه دا ډېره ښایسته خوشبوی دی یاره نو اول ځل خلاص لرانه مې اعود نو ورته ښه کټه کړو ما خامې د ستور دو چې خلک براوته ضرورت ته پوره کړو مور به بنده او بدن نه نه وټاله کو زوم په دې غاڼه کې اتفاقی دا چې خارې رخصو او رڼا لمبه راوستي نو ما ځان ټوکو صادر مې په ځان واچو نو هغه څوکیدار ما ته आवाज وکړ دا الله باندې ستاسو ضرورت نه پوره کی نو صادر مې انډول پاندول ته په ځان چې تاسو لیدلم په قضای حاجت وردن نشو مکور کې پټ شو بمبه خو نه چاګیان یې لاس ته کړي موږي ته وړاندې کړي پیسې ورته کېدې او پلا ډېر دم پوړه یې ورته څېړه نو کله چې کله خواره شو مزور یې انګورو پسې مې د دې طرف نه ورونه لټ کړ د پسې د خزو په مینس کې پروت ځکه یریده وه عباراشي د شپې ته څوکي پتا ورته مې ولا ولا غزار مې وکړو خو انا د هیشون خوندې نو لاس مې رپېدلی و ابو رافع وی غرب شکل مستغی سواز مې و امدادی دی ایزه چا مړ کړم لاړ مور پسې توره مې ورته په دې سینه کې خوده د مولا اډو کې کرچو کوم او سو شو ولکم زغلی زوم زغلم تشو کوم زیده اتفاقیه دا سپومه پاتې و زه کومې ما وکړه الګور ته مې تاسو زئ او ما چې سو د اواز د نعي د مرګ نه اوریدلې نو نه زم چې خو طلاق وینځو پتا یو مشهور تاجر د حجاز ابو رافع بیغا چا مړ کړی دی راغل نبی علیہ السلام په خپل چوک لاړې مبارک جوړه موټه شو سلور حشر دی یو د مدینې خیبر ته نبی علیہ السلام بشری دیم د عمر رضی الله عنه په زمانه کې شام ته شړل دوی موږ ولې شړی پیغمبر موږ نه ویستی هغه وخت کې ویلي چې اخرج المشرکین من جزیره العرب دریم نږدې د قیامت په واسطه د اور چې ویشتل کافر د اهل کتابو د کورونو دوی هغوی جمع د لښکرو کې قیامت ته بیا هم کېږي اول جمعي جنود شاسې معنا کې ما ځکه به تلو حشر شو خیال نو تاسو د وطود امام باقر امام ابو حنیفه دا څنګه لته وی ته هغه څوک چې زما د نیکه خلاف کوي دنیا کې خلق د نه رسېږي امام ابو حنیفه وی چې چرته ستاد نیکه قول راغلی دی ما قیاس دلالت ورکړي د حاشا وکړه امام ابو حنیفه مسلک هم داري قیاس مظهر دی مثبت نه دی په میراث کې نس ویلي دي جنې لنیم لذکر مثل حظ الانسان حالانکه دا کمزور دی الګ کټل شي عقل لاله مسا موضوع په کار ده چې لاندې طرف شي په دې مکه سره لګي وما آتاكم الرسول اشعار ابن کثیر طول را نقل کړی تعاقد معشهم نصر قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير هم اوتوا الكتاب فزعوه وهم عصومي من التوراة بول كفرتم بالقرآن وقد قضيتم بالتصديق الذي قال النذير وعان على صلاة بني لوين حسان رضي الله عنه الشافعي ما آتاکم الرسول رد ته پرسم د جاهلیت هغه چې درکړي تاسو ته پیغمبر نو عمل کوي چې رئیس ته میناویږي پاره د فقیرانو چې وطن پرې خوړی انسان چې شړلې شي د کورونو امانو کورونه د ټی فضل طرف د الله ځامن دي امداد کې د الله او رسول دغه دي رښتینی اختلاف ته چې استیلا د کفار سره ملت مسلمان ځای لکیږي امام شافعی رحمه الله ایمیل کشته دیارهم و اموالهم اضافت دوی تراغلی امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې استیلاد کفار راغلا غلبا مال ملک زائل د مسلمان تقسیم نمک کې پسات کې ټیکا ورنه بعد التقسیم په حصہ کې به اخلي یا په قیمت باندې دلیل لیل فقرا مړ زکه شو چې ساتي او خود فقیر زکه شو چې مال تلان اسناد من دیارهم و اموالهم په وقت خروج کی من قبیل علقتها تبنا وماء باردا مخکی دوی من قیدا چا سره چې هجرت کړې دې دوی تا انا مومي پسینو خپل کې خفغان غیشي او ورته دوی په غانو خپل اثر کې کوي باندې فقر لوګا څوک چې بچ کړي شو د خپل د نفس نه د غلي کامیاب والذین جاءوا من بعدهم چین وکړو چینی صبر کو د بلخ سپیم داسي يؤثرون على انفسهم زهد داري چي بل له ورکی چني صبر کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقر اختیاری د پیغمبر علی السلام ورنه سره سپین غرونه ډیر کوي زمنګا ام مدرسه چې دا نو دا خو ډیره کولنو جبالو کې ده او دا کلی وره کی نو دوی د طلباء سره ډیر مینه محبت کوي تر دې دا زمونږ محله شاعر دوی د طلباء سره انتهایی مینه جمی کی ولا لرګی هم ورکوي ټوکر به بهر ورېده بخاری به بنده وي غنی می درې ګنټې نو هیڅ شي ته به ضرورت نه بنجانو لرګي به اعلان کو انا رجل یزیف هذه الليله رحمه الله زما دې ململ بنن شپه ته ګوډه ورنکی او تر حلا ام سلیم ته وی چې د نبی عليه السلام ملمه ده ایشتریا زما ستا خوراک هم نشته خو د ماشومانو څه لغونې علاله نه وي علیهم ونویمهم وایه غواله وبودی مشکات صفحه پاین سو اسی او طریقه ورته وښودله حجاب بلانو راغلی سطح چې کله میمانه شروع کی خوراک کم دی دیوی ته وفاسی لکه په دې کې څو خرابی راغلی ده مړه ویل کی ما مطابق تو جدا کونډای شړپ شړپ کو پتش ایمانو یو ځای موزان لمیا بی بی کو نو کوشش کوي چې پردی مال په طریقې سره حاصل کړي خپل مال نه ورکړي د پردي مالونو حاصلولو کوشش کوي حدیث کی راضی چې شرط او ایمان ته بنده کی نه جمع کیږی ښه شح بخیل کنجوس څوک چې بچ کړی شو ته حکم د نفس نه الله دې موږ بچ کړي مال اخیت ظلمن ابو الحیاج وی وی صحابی رازی نبی علیہ السلام دا غد راتلو نمکی وی چی یتطلع علیکم رجل من اهل الجنہ صحابی راشی گیره کی غٹای غٹای اوبری منزو کی مختصر او بیزی وی په درې مرز درې روزي نبی عليه السلام داسې وی یولو زو دسا لانم نه کور کې سنا لګي د زما افغان نه یې راځه ما سره سلطان منځو کو چلاټ کریمه درسته کړه بوده شو مولا چې اذان وی فاسد صاحب یاره مې نن ستړی وم په دویم ورځ بیا په دریم ورځ بیا سړیا دا سیوا خفګان نو په نبی علیہ السلام درې ورځې وي چې یتلو علیکم رجل من اهل الجنه جنتی سړی را روان دی د کثیر دا واقعا ذکر کړی نو کمنګ وینم په وایو چې موږ خو د بیت الله طالب یو ټپسان یو حرمین دی الله کولاو کی حجیانو حج دی الله نه بربادو حرمینو دی الله حفاظت نو صحابي ما هو الا ما را اتقدين اذا روانه عراقش یو خبر شته غیر انی لا اجدو لأحد من المسلمين في نفسي لأحد من مسلمین ورشه زما په زړه کې مسلمان ته هیری نشته نن ورځ مسلمانانو وره خیر دې په خیر شو خو سپی دی را نه کوي دا کوي خدي د بدوي سامي نشته غلی کیناستا د دې ثانی نشته خاموش خیر رسول ډیره مشکله ده او چې چاته ضرر نه رسوي ښه چاته کند نه کوي ښه وهم چا کن را چا در پیش علم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانهم زجر منافقین ته باندې پوری زیدي بنی نظیر خیبر نه شړلې شوې دي نو ګوري منافقانو ته چې ورونو خپلو ته یې قریزه هغه کسان چې کافران دي کتابیانو نه کوی سټیشنو خامخا ورونو تاسو سره خبره منمنو په حق تاسو کې د هیچا همیشه په دې جنگ کې دې شي تاسو سره امداد وکړو تاسو الله گواهی کوي چې منافقان نه دروغان عادت یې دروغ دی سړیا ویشته شي نو دې تاسو سره په جنگ کې شي تاسو سره امداد وکړي تاسو سره امداد وکړي مخامخا اړې بشاګانی د توهین الفاظ دې د دې عادت دی جنگ نه کوي د تاسو سره غونډ مګر په خپل غلامان کې یا رستو دیوالونو جنگ دوی په خپل مین کې سخت خیال وکړي ته په دې باندې غونډ نه کې فا حضورون دوی مختلف په دې یو قوم نه چې عقل نه لري دنګر دي شتا جمع شتي دې دې زمانه کې وې څکه کا د عذاب خپل او دې پر عذاب درناک کمل شیطان شان د شیطان انسان ته وی کافر شان هر کله چې کافر شوې زیدای مستان یری ګم الله نه چې رب مخلوقات یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وحقیدته واتقوا الله وعمله ولتنظر نفس ما قدمت لغد مراقبه بهلول دا وروغ ایران نیوانی کړو البلاغ کی واقعا دا نو هارون رشید په دور کې بده دا سره تراکتو کې ټکانی وی کولی یو ورځ یو لا امسا ور کړی دا چې بهلول تانا زیات کمو ته دا غلا ورکوي ښه سو وخت پس خبر شو چې هارون رشید نا جوړ دی نو یې به اجازه ته دغه سی ورکو لاړ غب شو پلندوی هغه بهلول د دق شپ وخت نه دی ویولی سفر را روان دی د ورځې د هفتې د میاشتې ینه وی ډېر زیات دی سراشنی اور کموان هیڅ شي نه مې واخلا زمانه غټ په مخل تای ټول دی وګورو سټیشن کې دا به کوم دا به نه کوم نو دویم مراقبه خپل دې مشارتي ته وګوري دې ملاحظو دریم ځان سره محاسبه او سلورم معاقبه نفس تازی کوي سربخت لري کوي قوم نه دی هغه ته کتاب ګوري او په کتاب ولا په ورغه ستړي شو د شو پنځم مجاهده چې قسمه قسم فرائض لذات بازارونو ته خزون طلبا لا مدرسې ته تللی نه چې ګوري سړی بازار پکار دا ده چې مدارس پټ دیوالو کې دي دا او شپږم معتبر ماسخوتن دی دی دی خپل انضباط الاوقات ته وګوري کتاب مطالعه کړی نه دی سبق یاد کړی نه دی نو ځان ته دوه درې خولې سپکې ستوري ووایي تعویزه بې غیرته کور دې پرېښی دی پردو ډوډو ته ناست الله پخا هیڅ شی نو خو محنت که علم دی وخت را ورسید اوس حق شته زمونه مدارس خواسي د کوڅو مدرسې دي لیکن بیا هم کمره کوړه پټک کې ما وخت وشته او ګودان هغه کې مطالعه باندې کېده شین غاړه ته یو شړ جمعه ته زمون ما ته وی دي کې جنات کې مې زم یو جن سوره زرګران جمعه یو صف پکې زیږیدم ما ځان له برابر کو ځکه د پټو پټو ملک دکې پلاستیک مې بیواچو کوه مې صفا کو او اوړي کې بچ کله مو مطالعه کول نو یو لس یو لس نیمه آسان بمو کو یو پس ترا سرو او د پښتنو تاریخ ړون قلم کار نه کوي هندستانيان مهاجر ور سره په دې کې ډېر حسد کوي مدرسې چلیږي په دوی او چې روزي نو دا غوږونو روزي ایک ولایتي عالم دا پښتوني کا پښتانه هر مر دې میدان نو ما عرض دا کو چې اوس هر څه شته خو محنت نشته طالب علم فرض نه کوي موز نه کوي په کار دا ده چې دې خپل د سفر غایه وپیژني